چې صحیح حدیث به په پنځو شرطونو باندې مشتمل وي چې دا اتفاقی او اجماعی شرطونه دي چې راویان به عادلان وي په دای کې به تمام الضبط وي اسناد د دې به متصل وي علت خفیه قادحه به پکینی دا رنګ د شذوذ نه به دا سالم وي اوس مصنف رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کوي نوې سبق ده د تقریب مصطلح الحديث د کتاب اته اتیایم صفحینا صفحه 88 وی صحة الاسناد او ضعفه لا يلزم منها صحة الحديث او ضعفه دا مسله مصنف ذکر کوي چې د اسناد د صحیحوالي یا د ضعیفوالي د وجې نه په متن د حدیث باندې د صحت او د ضعف حکم نه لګي کله به اسناد صحیح وي خو متن به ضعیف وي څه علت خفیه به پکې موجودي شذوذ به پکې کله به سند صحیح وي ځکه دغه شروط د صحیح والی به پکې وي اتصال عدالت الروات دارنګ ضبط الروات خو متن بنی صحیح ځکه علت قادحه به شذوذ به پکې نکارت به وکذا الحال فی الضعیف دغه شانت حالت په ضعیف کې نه اذ قد يضعف الاسناد خو د دې متن د پاره به یو بل سند موجودی چی هغه به صحیح وی یا به حسن وی نو د صحت د متن او د صحة الاسناد په منځ کې تلازم نشته لکه څنګه چې د ضعف الاسناد او ضعف المتن په منځ کې تناسب او تلازم نشته لذا قالوا د دې وجنه اهل علم ویلي بأن الأولى لمن يحكم على الأحاديث أن يحكم على أسانيدها دون متونها افضله او اولی خبره دا ده څوک چې په یو حدیث باندې حکم لګی نو دی دې په متن حکم نه لګی په اسناد دې لګی فیقول مثلا هذا اسناد صحیح او هذا اسناد حسن او هذا اسناد ضعیف وهكذا دا سې دی وای چې دا سند صحیح دی یا حسن دی یا ضعیف دی لأن الحكم بصحة الإسناد لا يلزم منه صحة المتن ځکه حکم چې په سند باندې ولګی د دې نه دا نه لازمیږي چې متن دې هم صحیح وي نو احتیاط په دې کې دی او لا خبره دا ده چې حکم دې یو محدث په اسناد ولګی په متن دې نه لګی په متن باندې حکم لګول د هر چا کار نه دی دا د جهابذه او محدثینو جبال الحفظ وال علم چې کوم دي چې ټول متون د احادیث وغي له مستحضر وي نو غي حکم لګول شي وعلى هذا فقولهم هذا حديث صحيح الاسناد دون قولهم هذا حديث صحيح بنا بر دي دا کومه قاعده او خبره چې مخکې ذکر شوه په دې کې فرق دی چې یو حدیث باندې داسې حکم ولګي چې دا حدیث صحیح سند واله دی او بل پلو وویل شي دا حدیث صحیح دی نو دا مرتبه اوچته ده چې حدیث باندې حکم ولګي چې دا صحیح دی او صحیح الاسناد چې دی وي نو دا ته په مرتبه کې ښکته دی ځکه دا صرف په سند حکم دی الا اذا صدرت هذه العباره صحيح الاسناد ونحوهما على حديث من امام معتمد ولم يذكر له عله ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه کله چې یو معتمد امام دا حکم د اغنه صادر شي چې صحیح الاسناد وي د حدیث د پاره څه علتم ذکر نکي څه قادح ذکر نکي نو بیا ظاهره خبره دا ده چې دا حدیث فی نفسه صحیح ده حکم په سند لګولې خو مراد ته نصيحت د حدیث هم ده او يكون ذلك الناقض ممن عرف عنه عدم التفرقه بين هذين اللفظين یا دا کم امام او ناقد چې دی داغه عادت او صنیع نه دا معروف او مشهور وي چې د دې دواړو لفظونو په منځ کې فرق نه کوي صحیح الاسناد چې وای نو د مراد صحيح الحديث صحيح وي او حديث صحيح چې وي نو د مراد صحة الاسناد وي د دې تفريقې د قائل ني نو بیا که صحيح الاسناد مو وي نو د دین لازمیږي چې دا متن صحیح دی والله تعالی اعلم اوس مصنف رحمت الله علیه د صحیح متعلق یو بل مسله ذکر کوي چې اول من جمع الصحيح المجرد چې صحیح مجرد اول چا جمع کړ چې داغه په کتاب کې د صرف صحیح احادیث وی نور دی نوی نو يعتبر الامام ابو عبد الله محمد بن اسم محمد بن اسماعيل البخاري امام بخاری چې د په 256 کې وفات دی اول من جمع الصحيح المجرد اولنې هغه شخصیت دی چې صحیح مجرد را جمع کړي مجرد معنا دا چې نور ور سره ضعیف و غیره نشته چې د ضعیف کوم انواع او اقسام دي وتلاه تلمیذه ابو الحسین مسلم ابن الحجاج النیسابوری او بیا ورپسې د ده شاګرد امام مسلم دی چې 261 کې وفات شوی دویم نمبر داغه کتاب دی په صحیح مجرد کې قال الحافظ ابن الصلاح ابن صلاح رحمت الله علیه ویلی اول من صنف الصحيح ابو عبد الله محمد بن اسماعيل الجعفي مولاهم وتلاهم ابو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري دی اول تصنیفات په صحیح کی کړی دی اول بخاری بیا مسلم وکتاباهما اصح الکتب بعد کتاب الله العزیز د دی دا کتابونه د کتاب الله نه پس اصح کتابونه دی خو په دې باندې حافظ مغلطای حنفي رحمت الله علیه اعتراض کړي دا مغلطای چې په دوو طریقو سره د دې ضبط راغله مغلطای او مغلطای دا غین پکې کله ساکن وي او کله په دې باندې فتح وي مغلطای او مغلطای واعترض عليه علاء الدين مغلطای بأن الإمام مالك أول من صنف الصحيح وتلاه الإمام أحمد وتلاه الدارمي حافظ مغلطای دا اعتراض کړ چې امام مالک چې د په 189 کې وفات دی یو سل یو کم اتیا کې دا اولنې شخصیت دی چې صحیح کتاب یې لیکلی دی معطا او بیا ورپسې د شاګرد امام احمد ابن حنبل چې مسند یې لیکلی او بیا ورپسې داریمی چې سنن یې لیکلی وقال د حافظ مغلطای دا ویلی دی ان نکات کې ته حافظ ابن حجر نقل کړي چې وليس لقائل ان يقول لعله اراد الصحيح المجرد وایي د یو قائل لپاره دا اختیار نشته چې هغه ووایي چې کیدای شي د ده مراد څه شی وي صحیح مجرد وي چې صرف صحیح بل څه ورسره ني فلا یرد کتاب مالک نو اعتراض په کتاب د مالک باندې نه واردیږي لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري ځکه د امام مالک په کتاب کې بلاغات هم شته موقوفات او منقطعات پکې شته دارنګې د فقه مسائل پکې دي نو صرف صحیح مجرد نه دی ورسره دغم ني نو وی کته دا اعتراض په امام مالک باندې کې چې ستا په موطا کې بلاغات دي موقوفات دي فقهي مسائل دي ویلي وجود مثل ذلك في كتاب البخاري دا خو په بخاري کې مشته هغه په بخاري بعض معلقات ذکر کوي مراسیل پکې نشته معلقات او ترجمه الباب کې غخپل فقه ذکر کوي موطا چی لیکلی نو دی کی صرف صحیح نشته چی ګنی دا صحیح مجرد دی په دی کی مراسیل هم وردننه کړی منقطعات هم دی بلاغات هم دی ومن بلاغاته احادیث لا تعرف د ده په بلاغاتو کی داسی احادیث دی چی معروف نه دی کما ذکره ابن عبدالبر لکه ابن عبدالبر رحمت الله علیه په خپل کتاب کی ذکر کړی التمهید کی فلم یفرد الصحیح اذن والله اعلم نو د ده په کتاب کی صحیح شته زمونږ استاذ وای پوره نظر د مغلطای په کلام باندې نه دی اچولی والا فظاهر قوله مقبول بالنسبه الى ما ذكره في البخاري من الاحاديث المعلقه ورنه ظاهر داغه دا اعتراض قبول لې ځکه هغه وایي کته په موطا باندې اعتراض کوي چې په دې کې بلاغ موقوف او دا سيزونه دي نو راشد د په بخاري باندې کوم چې پاغي کې معلقات دي او په تراجمو کې فقه ذکر کوي خپل وبعضها ليس على شرطه دا بعض معلقات داغه په شرط باندې نه ني بل وفي بعضها ما لا يصح بعض پکې داسې دي چې اسای نه دي کما سياتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق لکه پاغي باندې به تنبيه مونږ ذکر کو کله چې د معلق تفصيل کو معلقات د بخاري کې به ذکر شي چې د دې یو حالت نه دی په دې کې صحیح هم شته په دې کې حسن هم شته په دې کې ضعیف هم شته که څوک اعتراض وکړي کتاب د بخاري له بیا صحیح ولوي چې ضعیف پکې شته مونږ ورله وایو دا معلقات په شرط د بخاري باندې نه دي ځکه بخاری خپل کتاب لنومي خې المسند الصحیح مسند غیله وی چې دا غي سند ذکر وی او معلق دی لوي چې سند نه د ذکر کړه امام بخاری دا سی وی قال ابن عباس ابن عباس سے فرمایلی دي نو سند ذکر نکی سمدستی من علق عنه ذکر کی فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل ذلك امام بخاری د دې صحیح سره هغه څه ګډوډ کړی دي چې د دې صحیح د قسم نه نه دي نو دا حافظ ابن حجر په خپل استاد باندې یو قسمه اعتراض کو ته چې کوم جواب کې نو دا جواب دی قابل قبول نه دی پوه شو پی اولی قابل قبول نه دی او څنګه چې چې په مؤطا کې ټول صحیح نه دي ورسره بلاغات او مراسیل دي نو راشه په بخاری کې معلقات دي او بعضی داسي چې داغه په شرط نه دي وی وکأن مغلطای خشی ان یجاب عن اعتراضه بما اجاب به شیخنا من التفرقه فبادر الى الجواب عنه حافظ ابن حجر وی وی تبوي چې حافظ مغلطای رحمت الله علیه د مخ کې نه یریدل او چې رستو به حافظ عراقي زمانه راځي او هغه به جواب کوي نو د جواب نه مخ کې جواب د ځان نه د فکړې چې غوره کته دا اعتراض کې چې په موطا کې مراسیل او مقاطع دي نو زم در باندې دا اعتراض کوم چې په بخاری کې معلقات دي ثم فصل في الجواب عن هذا الاعتراض بیا ابن حجر رحمت الله علیه تفصیل کړ په جواب کې د دې اعتراض نه چې استادجی اصل جواب دا سه دا تا چې کم کړه دا صحیح نه دی ولكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال ما الذي أراده المؤلف وای اصل جواب دا د صحیح جواب چې دا ویل شي کم چې ابن صلاح رحمت الله علیه ذکر کړي اول من صنف الصحيح اول هغه څوک چې تصنیف په صحیح کې کړه ده هل اراد الصحيح من حيث هو آیا د مراد د صحیح نه صحیح لذاته ده او اراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه یا مراد هغه صحیح ده کوم چې ابن صلاح داغي تعریف ذکر کو لکه پرون چې دغه تعریف وضاحت مونږ وکړو الظاهر انه لم يرد الا المعهود ظاهره خبره دا ده چې د د تعریف د صحیح نه مراد هغه صحیح دی چې کم معهود عند المحدثین دی وحين اذ فلا يرد عليه ما ذكره في المؤتى وغيره نو بیا په احتجاج په دې صحیح دی خو د اصحاب الحدیث په نیز باندې خو صحیح نه دي کنه کوم چې معهود صحیح دی نو پاغي کې مرسل منقطع بلاغ اقوال د صحابه نه داخليږي والفرق بينه وبين ما في المقطوع والمنقطع د دې په منځ کې فرق کم چې په موطا کې مقطوع او منقطع دي وبين ما في البخاري من ذلك او کم چې په بخاري کې معلقات دي واضح د دې دواړو په منځ کې فرق واضح دی لأن الذي في المؤطا من ذلک هو مسموع لمالک كذلک في الغالب ځکه موطا کې چې کوم منقطعات او مراسیل راغلي دي بلاغات راغلي نو هغه مسموعات د امام مالک دي امام مالک د استاد نه اوریدلی چې بلغني عن فلان کله امام مالک وایي چې حسن بصري ویل دي ځکه امام مالک خپل د تابعین نه اخص کوي وهو حجه عنده وعند من تبعه دا د امام مالک په نسبت باندې حجت ته او څوک چې د مذهب پسي روان دي هغه په نس باندې هم حجت دی والذي في البخاري من ذلك بخاري کې چې کوم معلقات راغلي دا غي شان د امام مالک د موطا د مراسيل غونته نه دی قد حذف البخاري اسانيدها عمدا امام بخاري قصدا د اغي اسانيد حذف کړي امام بخاري چې نقل کوي قال ابن عباس ان ابن عباس نه خپل نه دی اوریدلی یا وی چې قال الحسن حسن بصری ویلي غنه نه دی اوریدي خپل سند حذف کی نو د ابتداء السند نه چې تاسو شی حذف کړي له معلق وي نو دا بخاری عمدن کړي او امام مالک چې د حسن بصری او د تابعین نه نقل کوي نو دا د هغه مسموعات دی په خپل اوریدلې دي ليخرجها عن موضوع الكتاب نو دا تنبیها راړي د د پاره چې تعالی پته ولګي چې دا زما په شرط باندې نه ده د استشهاد په تور باندې راړي دارنګ استئناسن ذکر کوي د بعض آیاتو د تفسیر په تور باندې راړي وکانه اراد ان يكون كتابه جامعا لابواب الفقه اوس کته اعتراض وکړي د استئناسن او استشهادن ولې راړي امام بخاری به د سره راړي نه کنه وایي د امام بخاري اراده دا وه چې کتاب جامع شي ابواب الفقه له. په فقه کې بعضې مسائل داسې چې د سلفو اقوالو له به پکې محتاج یې. د امام بخاري په شرط نه دي خو بل طرف له مقصود دا و چې کتاب مې د جامع وي نو استشهاداً یې دا راوړي دي. وغیر ذلک من المعالي التي قصد جمعها فيه د دې نه علاوه چې نور کوم مقاصد دي هغه مقاصدو دپاره راړي. حافظ ابن حجر وایي وقد بینت فی کتاب تغلیق التعلیق کثیرا من الاحادیث الذي يعلقها البخاري في الصحيح وایي ما د دې وضاحت او بیان کړی دی په خپل کتاب تغلیق التعلیق کې چې دا مطبوع دی په پنځه جلده کې هغه حدیث چې امام بخاری معلقا ذکر کی فیحذف اسنادها او بعضها ټول سند حذف کی یا بعضی سند حذف کی وتوجد موصولة عند عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح دغه معلق یا امام بخاری په خپل موصولا او مسندن ذکر کړی اولنې تصنیف په صحیح کې چې امام مالک کړه نو په دې اعتبار سره دا صادق کیږي چې هغه د احادیث او انتقا کړي خپل احادیث سم سم تراغون کړي صحیح او انتقاد د رجالو یې کړی دی پر رجالو باندې نقد چې د چا نه زه حدیث واخلم به قابل حجت وي چې وانخلم نو هغه غیر محتج به وي فكتابه اصح من الكتب المصنفه في هذا الفن من اهل عصره وما قاربه نو د کتاب صحیح دی خو په نسبت سره هغه کتابونو له کوم چې د ده په زمانه کې په دې فن کې لیکل شوي یا د ده د زمانې سره نږدې وو کمصنفات سعید بن ابي عروبه وحماد بن سلمه وابن اسحاق ومعمر وابن جریج وابن المبارک وعبد الرزاق وغیرهم لکه دې ائمو چې کتابونه لیکلي نو په دې کې د ده دا کتاب اصحو ولهذا قال الامام الشافعي د دې وجه نه امام شافعي په خپل دور کې ویلی ما بعد کتاب الله اصح من کتاب مالک د کتاب الله نه پس صحیح کتاب چې دی هغه د امام مالک مؤطا ده فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف نو د امام مالک کتاب صحیح ده د په نسبت باندې او د هغه چا په نيز چې غي احتجاج بالمرسل والموقوف کوي واما اول من صنف الصحيح المعتبر عند ائمه الحديث او هر چې هغه صحیح دی چې هغه د ائمة الحديث په نيز باندې معتبر دی نو په هغې کې اول تصنيف دا د امام بخاري دی الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الاوصاف چې صحيح حديث د ائمة الحديث په نيز باندې کوم دی چې هغه د موصوف وي په اتصال باندې دارنګې دا نور چې کوم شرطونه د هغې ذکر شول نو فاول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح نو اولنې شخصیت په دې کې امام بخاري دی بیا ورپسې مسلم دی لکه ابن صلاح دا جزمن ذکر کړي وی لذلك زاد النووي لفظة يحترز بها عن ذلك الاعتراض الذي وجهه مغلطاي على ابن الصلاح في عبارته السابقة فقال د دې وجه نه امام نووي یو لفظ سیوا کړ چې پاغي سره د دغه اعتراض نه احتراز راځي کم چې مغلطه په ابن صلاح باندې مخکې عبارت کې ذکر کړی وو. امام نووي وایي، اول مصنف فی الصحیح المجرد د مجرد دا قید سیوا کړی، اول کتاب چې په صحیح مجرد کې لیکل شوی دا صحیح البخاری ثم مسلم. فزاد علی ابن صلاح لفظة المجرد فلا يرد عليه حينئذ ذلک الاعتراض نو دغه اعتراض چې کوم مغلطا یې وارد کړی دا نه واردیږي والله تعالی اعلم دا مسله وګد کړي حاصل د اعتراض باندې پوه شوي واما ما يتعلق بمسند الامام احمد هغه اعتراض په دریو کتابونو باندې کړو اول یې څه ذکر کړي وو مؤطا د امام مالک چې دا ترې مخکې لیکل شوی بیا دویم نمبر مسند احمد وایي دا ترې مخکې لیکل شوی دریم نمبر مسند د داریمي چې هغې له سنن داریمي موي وأما ما يتعلق بمسند الإمام أحمد فأجاب عنه الحافظ العراقي بما حاصله د مسند احمد اعتراض چې کړه نو دا غینه حافظ عراقي داسې جواب کوي چې انا لا نسلم ان احمد اشترط الصحة فی کتابه دا خبره موږ تا سره نه منو چې امام احمد دې په خپل کتاب کې دا شرط لګولې چې صحیح حدیث به پکې ذکر کوم والذي رواه ابو موسى المديني بسند اليه انه سأل عن حديث انه سئل عن حديث کم چې ابو موسی المدینی په خپل سند سره د امام احمد نه ذکر کړي چې دا غنه د یو حدیث باره کې تپوسو شو د ابو موسی المدینی مشهور محدث دی په پنځه سوه اکسي کې وفات شوی، ده یو غټ جلد کتاب لیکلی، د هغې نوم دی خصائص مسند الامام احمد، د مسند احمد چې کوم خصائص دي نو په هغې کې په خپل سند سره ذکر کړي چې د امام احمد نه د یو حدیث باره کې تپوس وشو نو هغه جواب ورکړو، انظروه فان کان فی المسند والا فلیس بحجة تاسو یې زما په دې کتاب مسند کې وګورئ که په دې کې مو وموندتو ښه ده ورنه دا به حجت نی. نو د دین حافظ مغلطه اداره اغستی چې دا مسند احمد دا هم صحیح کتاب دی په دې کې امام احمد دا شرط لګول چې صحیح حدیث براړي ځکه سائل لویل زما کتاب کې وګوره که صحیح موجود وي کني نو حجت بني فهذا ليس صريحا في ان جميع ما فيه حجه په دې قول کې دا صراحت نشته چي ټول احاديث په مسند احمد کي دي حجت وي بل فيه ان ما ليس في کتابه ليس بحجة ددي عبارت مقصد دا دی که زما په کتاب کي ني نو دا به حجت ني کله کله به دده په کتاب کي وي او حجت به ني دا مقصد نه دی چي زما په کتاب کي څه موجود دي دا به ټول حجت وي مقصد څه دی چي زما کتاب کي نشته نو دا حجت نه دی خو وقد يكون في کتابه وليس بحجة کله به کتاب کي وي حجت به ني واما وجود الضعيف فيه فهو محقق او هر چې وجود د ضعیف د پدې مسند احمد کې نو موجود دی بل فيه احاديث موضوعه بعض احاديث موضوعا پکشته وقد جمعتها في جزء حافظ عراقي وي دا ما په یو جزء کې راجمع کړی دي وقد ضعف الامام احمد نفسه احاديث فيه وقد ضعف الامام احمد نفسه احاديث فيه امام احمد رحمت الله عليه خپل په دې مسند کې احاديث وروړي او بار داغي تضعيف کړی دی ولعبد الله ابنه في المسند ايضا زيادات فيها الضعيف والموضوع عبد الله کوم چې د امام احمد زوی دی دا غزيادات دی په مسند احمد باندې په هغې کې هم ضعیفه او موضوع شته، نو دا قول خو دې مسلم نه دی چې مسند احمد د بخاري نه مخکې لیکل شوی دی او صحیح دی. واما ما یتعلق بمسند الدارمي فرده العراقي ایضا بقوله، کوم چې دا اعتراض کړی چې د بخاري نه مخکې دارمي لیکل شوی، دارمي کتاب لیکلی مسند، نو هغه هم صحیح دی، نو حافظ عراقي د دې جواب هم کوي چې لا يخفي ما فيه من الضعيف دا خبره خو په چا پټه نه ده چې په هغې کې ضعيف احاديث شته لحال رواته او لارساله يا ضعيف سيء الحفظ راويان دي پکې د هغوی د وجې نه يا د ارسال د وجې نه انقطاع ده پکې مراسيل دي پکې وذلك كثير فيه دا په مسند د دارمي کې ډېر دي نو حاصل دا شو چه اول صحیح مجرد لیکل شوی هغه بخاری دی بیا ورپسې مسلم دی حافظ مغلطای چه کوم اعتراض د موطا مسند احمد او مسند د داریمی کړی نو اهل علم دغه رد کړی دی قبول کړی نه دی اوس یو بل مسله چې مصنف رحمت الله علیه نه ذکر کړي خو ذهن نشین کول پکار دي د مصطلح کتابونه ذکر کوي د دې صحیح سره تعلق دی چې آیا په صحیحینو کې روایت شاذ ضعیف شته کنه شاذ د ضعیف د اشد انواع نه دی صرف ضعیف نه دی بلکې ضعیف جدا دی نو آیا په صحیحینو کې شاذ شته کنه بعضی جملې نو اهل علم ذکر کړی دي چې شیخین رحمهم الله امام بخاری او امام مسلم روایت شاذه دا په خپلو کتابونو کې استقلالا او انفرادا نه ذکر کوي دا که ذکر کوي نو مقرون بالروایات المحفوظه ذکر کوي په لسو ځایونو کې مثال په تور باندې یو حدیث ذکر کی نو په یو ځای کې یو جمله پکې سیوا ذکر کی په نه ځایونو کې نه ذکر کوي نو دا محدثین لخی چې مال دا معلومه ده چې په حدیث کې دا یو جمله شاذ ده محفوظ روایت هغه د کم چې ما په نهو ځایونو کې ذکر کړی دا جمله مې نه ده ذکر کړې نو جواب د دې دا دی چې آیا په صحیحینو کې روایت شاذ شته جواب دا دی چې او شته خو مقرون بالروايات المحفوظه ورسره محفوظ روایات هم ذکر دي دا ولې ذکر کوي لبيان اختلاف الرواة على شيوخهم چې خپل مطالعه کوونکو لدا وخی چې د راویانو په خپل شیوخو باندې کوم اختلاف راغلی نو په دغه اختلاف کې د کوم شاګرد قول معتمد دی او د کوم معتمد نه دی د کوم قول چې معتمد وي نو غل روایت روایت محفوظه وي او د کوم چې نوی معتمد دا غ روایت له روایت شاذ وي مثال په تور باندې دا روایت د مالک عن الزهري في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر امام مالک د امام زهري نه روایت کوي حدیث را نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم د سار د موز نمخ کې بلګ آرام کولو ډډه به ولګوله په خي طرف باندې به ود شو مخ په قبله خو د امام زهري چې عام کم شاګردان دي د امام مالک نه علاوه معمر یونس یونس ابن یزید الایلی عمرو ابن الحارث امام اوزاعی ابن ابي زيب او د دین علاوه نور ثقات اي چې دا روایت ذکر کوي نو دا استجاع ذکر کوي بعد رکعاتي الفجر قبل صلاه الصبح چې نبی علی السلام به دا ډډه لګوله تهجد نه فارغ شو اذان به وشو د سار دوه رکعاته سنت به وکړ نو بیا به لغونتې په خي طرف باندې پریوتو مؤذن به ورله راغی چې د موز وخت شوی اقامت کو بلال رضی الله عنه به ورله وی نو نبی علیہ السلام برا پاسېدو نو امام مالک دا روایت ذکر کوي قبل رکعت الفجر دا استجاع بوا او عام ثقات ذکر کوي بعد رکعت الفجر د دې باوجود د امام مالک روایت هم امام مسلم په صحیح کې راوړی دی خو ورسره دا نور روایت هم ذکر کړي دي چې خپل ناظرینو او کم چې د کتاب مطالعه کوي چې غیله پته ولګي چې امام مسلم رحمت الله علیه غره دا پته وا چې په دې روایاتو کې محفوظ کم دی او په دې کې شاذ کم دی داسې نور هم ډېر مثالونه دي په صحیحینو کې مراتب الحديث الصحيح اوس د حدیث صحیح و مراتب ذکر کوي مصنف رحمت الله عليه قال الحافظ ابن حجر ما ملخصه حافظ ابن حجر ویلي چې داغه خلاصه دا ده وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الاوصاف المقتضية للتصحيح في القوة د صحيح په هغه مراتبو کې تفاوت راځي ښکته والی پورته والی د څه وجې نه ځکه دا کوم اوصاف چې مخکې ذکر شول چې د هغې د وجې نه په تصحيح کې قوت راځي بعضې ضابط او متقین وي نو د هغه روایت په بره مرتبه کی صرف ضابط وي نو د هغه د دنه لږ لاندې وي نو کله چې په رواتو کې تفاوت راځي د هغې په مرتبو کې نو دغه شان د هغې په مرویاتو او روایاتو کې تفاوت راځي فقتضا ان يكون لها درجات نو دا د دې تقاضا کوي چې د دې صحیح درجات شي بعضها فوق بعض بحسب الامور المقویة چې بعضې به د بعضې نه په درجې کې پورته وي په اعتبار د هغه امورو چې هغه ورله تقویت ورکوي واذا کان کذلک فما کان فما یکون رواته فی الدرجة العلیا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجیح کان اصح مما دونه کله چې وي خبره داسې ده نو کوم راویان چی د عدالت او د ضبط او د نورو صفاتو په اوچته مرتبه کی وی نو د هغوی حدیث به هم د هغه راویانو نه په اوچته مرتبه کی وی کوم چی د هغوی نه مرتبه کی ښکته دی وهذه المراتب علی النحو التالی دا مراتب په دی لاندینی ترتیب باندی دی ړومبنی مرتبه متفق علی اخراجه البخاری و مسلم چې بخاری او مسلم د هغه په اخراج باندې متفق شوی وي لومبنۍ مرتبه د متفق علی ده وهو المقصود بقولهم متفق علی ويدخل في هذا القسم ما قيل فيه اصح الاسانيد په دې قسم کې هغه داخليږي چې پاغي کې اصح الاسانيد ویل شوی رستو بیا یو څو امثله ذکر کو چې محدثین په کوم اسانید باندې حکم لګولې چې دا اصح الاسانید دي دا ړومبنۍ مرتبه شو د متفق علیه دویمه مرتبه من فرض باخراجه البخاری هغه دی چې د هغه په اخراج باندې بخاری منفرد شوی صرف بخاری د هغه تخریج کړی دریمه مرتبه من فرض باخراجه مسلم چې صرف مسلم د حدیث راوړی سلورمه مرتبه ما کان علی شرطهما ولم یخرجاه چې په شرط د شیخینو باندې وي د بخاري او مسلم په شرط وي خو دوی په خپلو کتابونو کې دغه حدیث تخریج نی کړی دلته یو بل مثلا زده کوي چې مصنف نه د ذکر کړي په کم اسناد باندې به دا حکم لګي چې دا علا شرط الشیخین دی نو په یو اسناد باندې ته تر هغه پورې دا حکم نشي لګولې چې دا علا شرط الشیخین دی تر سوچ پاغي کې درې خبرې او درې شرطونه ني موجود لومبنې شرط نفس روات الشیخین چې کوم د شیخینو راویان دي چې د دغه اسناد راویان به دغه وي چې کوم راویان د بخاری او مسلم دي د دغه اسناد بم هم دغه راویان وي او دویم مطابقت د هیئت به وي دویم شرط څه شه دی مطابقت د هيئت په کم هيئت باندې چې اصحاب الصحيحين نقل کړي دا سه به نقل وي دا بني چې مثلا یو راوي دی مثال په تور باندې امام مالک د امام زهري نه اخذ کوي او د امام زهري د سعید ابن المسیب نه اخذ کوي هغه د ابو هريره رضی الله عنه نه نو ته سعید ابن المسیب را واخلې امام مالک را واخلې چې امام مالک د سعید ابن المسیب نه نو دا خبره خو صحیح ده چې امام مالک هم د صحیحین راوی دی سعید ابن المسیب هم د صحیحین خو په دې هيئت خو ته نه نقل کړ چې مالک د سعید ابن المسیب نه منځ کې زهري وي نو مطابقت د هيئت بم وي دا دویم شرط شو او دریم شو انتفاع د شذوز او د علت نو دا درې شرطونه چې په یو سند کې موجود شي په هغې باندې ته دا حکم لګولی شي چې دا دا سند په شرط د شیخینو باندې دی خو دا ډېر ګران حکم دی ائمة الفن جهابزه د دې فن چې کوم دي هغه له دا اختیار دی چې دا حکم ولګي زمونږ غونتې کو تعوب او تعود دې اهل نه دی چې هغه په یو سند باندې دا حکم لګي چې علا شرط الشیخین ځکه کله به رجال د شیخین وي خو هیئت به هغه نه وي کم هیئت چې د شیخینو دی نو دا درې شرطونه شول کم پنځمه مرتبه ما کان علی شرط البخاری ولم یخرجه چې صرف په شرط د بخاری باندې خو هغه په خپل صحیح کې تخریج نه کړي او شپږمه مرتبه ما کان علی شرط مسلم ولم یخرجه چې د مسلم په شرط باندې وي خداغي تخریج نه کړي المرتبه السابعه وما او اخیرنۍ مرتبه د صحیح صحیح عند غیرهما چې د شیخینو نه علاوه د نورو محدثینو په نیز باندې صحیح وي د صحیح شرطونه پکې برابر وي ولیس علی شرط واحد منهما د دوی په شرط باندې نه وي ځکه احادیث کله صحیح وي خو د دوی په شرط نه وي امام بخاری بعضی صحیح احادیث د صحیح نه علاوه په نورو کتابونو کې ذکر کوي خو په خپل صحیح کې ولې نه راړي ځکه په صحیح کې د ډېر اعلی شرط لګولې ده دغه شانت امام مسلم رحمهم الله وهذا التفاوت د هغه قسم نه چې د هغې د پاسه دې څه داسې امور او قرائن موجود شي چې د لاندنۍ مرتبې له په برنۍ باندې ترجیح ورکوله نو دا څه لازم نه دی هغه مرتن لاندنۍ مرتبه والا به بیا د بره مرتبه نه پورته وي یو حدیث به مثلا په شرط د مسلم باندې وي خو دا به د هغې نه بهتر وي چې علی شرطهما وي. قراین به څه شی وي ذکر کوي، اذ قد یعرض للمفوق ما یجعله یجعله فائقا کله موقوف کې داسې قراین راشي داسې صفات ورله مخې له راشي چې دا د فائق نه مخکې ګرځي یعنی دا ولې مرتبه والا نه لاندې مرتبه والا بیا بره ګرځي لكن حفته قرينه صار بها يفيد العلم د سره داسې یو قرینه راشي چې باغی سره د مفید د علم وګرځي فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري اذا كان فردا مطلقا کله کله به دا مقدم کول شي په هغه حدیث باندې چې بخاري ذکر کړی کله چې دا فرد مطلق وي وکما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه لکه یو حدیث چې امام بخاری او مسلم نه د ذکر کړه من ترجمه دا د داسې ترجمه نه او صفت بکونها اصح الاسانید چې اهل علم داغي دا وصف ذکر کړی چې دا اصح الاسانید دی لکه د اصح الاسانید امثله ذکر کوو په بخاری او مسلم کې نشته په نورو کتابونو کې دی خو په سند باندې اهل علم حکم لګول چې دا د اصح الاسانید نه دی نو دا د بخاری او مسلم دا غ درجه نه بیا پورته دی مثال به څنګه کمالک عن نافع عن ابن عمر دی له اهل علم سلسله الذهب ویلی مالک عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا دا به په هغه حدیث باندې مقدم وي چې صرف بخاری ذکر کړي یا صرف مسلم ذکر کړي لا سیما اذا كان في اسناده من فيه مقال خاص کر په هغه سند باندې خو بدا مخ کیږي چې پاغي کې سمقال وي په دې اسناد کې خورو سمقال نشتا مالک عن نافع عن الزهري والله تعالى اعلم نو دا مصنف رحمت الله علیه د صحیح متعلق سم مسائل ذکر کړل بعض مسائل پاتې چې وایو غکنه خا د دې صحیح سره چې کوم متعلق مسائل دي یو پاره کې دا دی چې آیا عمل الامه بالحديث دا مستلزم دی صحت او ثبوت ته حدیث لره چې یو حدیث باندې ټول امت عمل وکي چې اغه نه اهل علم تعبیر کوي په المتلقى بالقبول سره چي دا حديث له تلقي بالقبول حاصل ده، امت قبول کړی دی او په دې، د دې په مقتضا يې عمل کړی، نو آيا د دې نه دا لازميږي چي دا حديث صحيح هم دی، ثابت هم دی؟ نو د محققينو، جمهورو اهل علمو په نيز باندي په دې سره صحت د حديث نه ثابتيږي، ځکه عمل ځان له مستقل شی دی او ثبوت د حديث ځان له مستقل شی دی. نو امت چې په عمل وکړو صرف دا قابل د عمل شو دا په دې دلالت کوي چې معنا د دې حدیث صحیح ده خو آیا د دې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحیح ده کنه نو محققین دا نه مني چې نسبت نبی صلی الله علیه وسلم له نه ده صحیح او بعض دا ویلي چې دا د حدیث د صحت د پاره یو قسمت تقویت په ورله حاصلېږي ضعیف ده خو امت په هغې باندې عمل وکړو نو دا داسې ده لکه ضعیف حدیث له یو متابع او شاهد ملاو شي نو دا ورله په منزلې د تابع او د شاهد دی بلکې د هغې نه بهتر دی چې ټول امت په عمل کړی دی دویم دا مسله خو مخکې ذکر هم شو اجمالا چې کله په یو حدیث باندې حکم ولګي چې حدیث صحیح نو آیا دا په نفس الامر کې صحیح دی قطعاً دا د دې د ثبوت مقتضي دی چې حدیث له موږ صحیح وي که نه ظاهر په اسناد باندې دا حکم دی نو اهل علم محدثین دا وایي چې دا حکم دی په ظاهر الاسناد باندې قطعا او په نفس الامر کې کله د دې برعکس هم کېدی شي خدا حکم چې دی دا حکم یو قسمه اکثری دی چه حکم حدیث صحیح نه ووې نو ظاهر سند باندې دا حکم دی او په دې کې دا قطع نشته چه ګنی دا حدیث ثابت دی ځکه مخکې مونږ په مبحث د متواتر او د احادو کې ویلی و چه علم یقینی او قطعی ثابتیږي یا یا په متواتر سره ثابتیږي یا په هغه خبر واحد سره چې محتف بالقرائن وي درې قرائن بیا موږ ذکر کړي په هغه ځای کې باقی خبره د عمل شو نو عام الته مفصل ذکر شوی و چې عمل خو به پرې کېږي که خبر متواتر وي که خبر واحد وي که محتف بالقرائن وي او که نه وي چې سند یې صحیح ثابت شو او اهل علمو یې په سند باندې حکم وکړو چې سند یې صحیح دی نو دا قابل د عمل دی قابل د احتجاج دی دا فرق نشته چې دا احکام دي او دا عقاید دي بعضی اسانید باندې اهل علم حکم کړ چې دا اصح الاسانید دي دا غي امثله سدي دريم الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسود دي لم سلسلة الذهب ويا أعمش عن إبراهيم إبراهيم نمراد إبراهيم نخعي أو علقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسود دارنgi الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي دله د اهل بیت او صح الاسانید وای الزهري عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي او مخکې یو ذکر شو مالک عن نافع عن ابن عمر د دې اصح الاسانید ذکر کولو او د دې د معرفت فائدہ څه شي ده فائدې اهل علم دا ذکر کړی دا دوه فائدې ذکر کړي یو دا چې ترجیحها علی غیرها چې په نورو اسانید باندې بدیل ترجیح ورکړي لکه مخکې مبحث کې ذکر هم شول چې کوم و مراتب ذکر کېدل د صحیح نو په هغې کې کله چې په اصح الاسانید سره یو شی راغلی نو په دې له ترجیح ورکول شي په غیر باندې او دویم دا چې زیاده الطمأنینه بصحتها تاله زیات اطمینان حاصلېږي د دې په صحت باندې ځکه اهل علم په دې باندې حکم کړ چې دا اصح الاسانید دي بل مسله کله اهل علم ذکر کی چې اصح شیء فی الباب نو د دې نه د دې مراد څه شی دی او د دې نه صحت د حدیث لازمیږي که نه چې د یو حدیث باره کې ووایي اصح ما ورد فی الباب یا اصح شیء فی الباب نو د دې معنا او مقصد دا دی چې په دې فلانی باب کې کم احادیث راغلي په هغې کې ټولو کې غوره حدیث دا دی دا تنه نه لازمیږي چې ګنې دا حدیث صحیح دی یعنی په دې باب کې چې کوم احادیث راغلي خه حالت والا حدیث دا دی خه حالت کله په ضعیف کې کې دی شي ځکه په ضعیف کې تفاوت او مرتبه دي نو سپه کې اشد ضعفا دي په ضعیف کې ادنا ضعف والا دام کې دی شي نو د دین صحت د حدیث نه لازمیږي مفاضلت پمن د بخاری او د مسلم کې د اهل علم په دې کې درې اقوال دي جمهور او اکثر اهل علم چې دا راجح قول هم دی هغه تقدیم د بخاری کوي چې صحیح بخاری دا مقدم دی په صحیح مسلم باندې بعض مغاربه دارنګي ابو علي النسابوري ابن حزم د ظواهرنا دای دا قول کړي چې مسلم دا مق... صحیح مسلم دا مقدم دی په صحیح البخاری باندې او دریم قول دا چې د دواړو په منځ کې مساوات دی افضلیت مفضلیت په یو بل باندې نشته خو راجح قول څه شه دی اولنې قول له چې تقدیم د صحیح البخاری دی په صحیح مسلم باندې اجمالا خود دې تف... ذکر دا دی چې د اهل علم په دې باندې اتفاق دی چې بخاری په علم کې د امام مسلم رحمت الله علیه اجل او ارفع دی نو کله چی هغه عجل ورفع شو کتاب هم عجل ورفع شو په دی هم ټول متفق دی چی امام بخاری اعرف دی بصناعت الحدیث د امام مسلم نه بل امام مسلم رحمت الله علیه د هغه تلمیذ او خریج دی بلکه اهل علمو دا ویلی که امام بخاری نه وی نو امام مسلم رحمت الله علیه به نه تلی وی نه به راغلی وی امام دارقطنی قول دی که چرته بخاری نه وی نو د سره به مسلم ګرځیدلی نه وی مقصد یې دا دی چې په دې فن کې به د هغه اډو نوم نه وی نو چې په دې باندې دی متفق شول چې شان د بخاری اوچت دی نو د کتاب شان یې اوچت دی اوس تفصیلا چې د تفضیل کوم اهل علم ذکر کوي هغه کوم علتونه ذکر کوي وی امام بخاری رحمت الله علیه چې دی دی اشد اتصال دی او اتقن رجالا دی د د په اسانیدو کې اتصال هم قوي دی ځکه مخکې مسله مو ذکر کا چې د راوی او داغه د شیخ په منځ کې اکتفا بالمعاصره نه کوي بلکې دی وی خامخا یو ځل به ملاقات شوی نو دا قوي شرط دی او امام مسلم رحمت الله علیه صرف معاصرت باندې اکتفا کوي نو پاغي کې لکمواله امام بخاری د شرط نه او بل د په رجالو کې اتقان هم نه د ذکر بکو دارنګ د دا صحیح چې د اعلال نه سالم دی دومره اعتراضات په صحیح بخاری باندې نه دي شوي څومره چې په صحیح مسلم باندې بعضی اهل علم کړي دي تفصیل لدی دا د امام بخاری رحمت الله علیه د 435 راویانو نه احادیث نقل کوي په خپل صحیح کې چې په دې کې متکلمن فیهم تقریبا اتیا راویان دي په اتیا راویانو باندې دا کلام شوی دی چې دا ضعیف دي او ټوټل راویان سور دي 435 امام مسلم رحمت الله علیه د شپږ سوا شلو راویانو نه انفرادن حدیث نقل کوي چې کم مشترک راویان د بخاری سره نه دي هغه چي سو بیس دي چي متکلم فیهم په هغه کي څه دي ایک سو ساټ یو سل شپېته راویانو باندې کلام کیږي نو د امام مسلم پر راویانو باندې ډیرو راویانو کلام شوی د امام بخاری په لګو شوی قطع نظر د دینه چې دا کلام معتمد او معتبر دی کنه دی خو اجمالا د هغه په لګو راویانو کلام شوی د په ډیرو شوی 160 ډیر دی کنه 80 160 ډیر دی دویم د امام بخاری په کوم راویانو باندې چې کلام شوی دا غینه کثرت سره احادیث نه دي نقل کړي په خلاف د امام مسلم د امام مسلم پر راویانو چې کوم کلام شوی دا کلام یا معتبر دی یا نه دی معتبر خو د دغه راویانو نه په کثرت سره احادیث نقل کړي بلکې دا غي مکمل صحیفه په خپل صحیح کې وروړي دی امام مسلم نو دا دویمه وجه د ترجیح و د بخاری په مسلم باندې درېمه دا چې د بخاری کم راویان متکلمون فیهم دي نو دا اکثر د د شيوخ د طبقې نه دي انسان د خپل شيوخ غلطیان او د غي سیواله ډېر پیژني دا غي باره کې ورله علم ډېر حاصل چې زما دا استاد خبره کوي اگر چې په د باندې اهل علم کلام کړي خو د صحیح حدیث د ضعیف نه پیژنم نو صرف صحیح راخلم ضعیف پرېدم او د امام مسلم شيوخ نه دي په بره طبقاتو کې دي نو څومره چې راوي د تا نه په طبقه کې لرې کېږي نو د هغه حالت د تا نه لرې کېږي ډېر یې ته نه پېژنې نو دا هم یو وجه د ترجیح ده بخاری له په مسلم باندې دریم امام بخاری رحمت الله علیه په اصولو کې د هغه راویانو نه اخذ کوي چې هغه اول طبقه والدي بعضي اهل علم چې دي ائمه لکه مخکې ذکر شول بعضي امامان داسې دي چې د هغوی باره کې علما وایي یجمع حدیثهم د دوی حدیث جمع کیږي لکه امام قتاده امام زهري سفیان ثوري دا ائمه دي زرګونه شاګردان به نو د دوی د شاګردانو تقسیم بیا اهل علم پنځو طبقاتو لکړی لومبنۍ طبقه هغه طبقه ده چې په دی کې به حفظ او اتقان ومو او د خپل استاد سره به طول صحبت او کثرت ملازمت ومو ډیر وخت به د استاد سره پاتې وو دا ړومبنۍ طبقه و د دی د شاګردانو او دویمه طبقه و چې اهل حفظ او اتقان به وو خو د استاد سره به طول صحبت او ملازمت نه وو او خو به حافظین متقنین خو د استاد سره لږ وخت پاتې شوي ډېره زمانه نه دي پاتې شوي نو کوم شاګرد چې د استاد سره ډېره زمانه پاتې شي د هغه صحیح او ضعیف د هغه شاګرد نه ښه پېژني کوم چې یو څو ورځې پاتې شوی وي نو دا دویمه مرتبه شوه دریمه مرتبه دا ده چې په هغه کې به درېمه مرتبه دا ده چې پاغي کې بلک کلامو ملازمت خو به د استاد سره خو اهل علم پاغي باندې کلامم کړه چې دا حافظین متقینین ندي او څلورمه مرتبه دا ده چې حافظین متقنین به هم نه د استادانو سره به ملازمت هم نه او پنځمه مرتبه پنځمه طبقه دا وه چې ضعیفان به ضعفا به وه نو امام بخاری رحمت الله علیه د داسې ائمهونه لکه امام زهری شو یا ممن یجمع حدیثه د اول طبقه روایت په دغه کې نقل کوي په خپل صحیح کې په اصولو کې او په متابعات او شواهدو کې د دې دویمې طبقې روایات کله راړي او هر چې امام مسلم رحمت الله علیه دی نو په اصولو کې د دې دویمې طبقې چې هغه حفظ او اتقان والدي خو طول ملازمت نشته دا غي روایت په اصولو کې راړي او د دې درېمې مرتبه روایت په شواهدو او رستو ابوابو کې ذکر کوي نو دام د امام بخاری د تقدیم وجه ده چې هغه انتقا کوي په احادیثو کې او بل د بخاری او د مسلم په احادیث باندې چې کلام شوی قطع نظر د دینه چې دغه کلام معتمد دی که معتمد نه دی نو دا غي عدد 210 لرسیدلې په 210 احادیث باندې اهل النقد کلام کړي لکه امام دارقطنی رحمت الله علیه په التتبع والالزامات کې نو امام بخاری رحمت الله علیه په دې کې دا غي روایت چې دي دا اته او یادی 78 احادیث د بخاری دي چې کلام یې پکړه دی او چې په دې کې ور سره مسلم هم شریک دی نو هغه 32 احادیث دي او صرف د مسلم په احادیث باندې چې کلام شوی نو غسل لر رسیدلی دي نو د مسلم په احادیث باندې کلام ډیر دی او د بخاری په حدیث باندې کلام کم نه نو په کم باندې چې کم انتقاد شوی داغه درجه به اوچته د اغه چې په هغه باندې کثرت سره انتقاد شوی وي قطع نظر د دې نه چې دغه کلام د دارقطني يا د نورو نقادو معتبر دی که نه ځکه حافظ ابن حجر رحمة الله عليه د فتح الباري په مقدمه کې چې هغې له عوام هدي الساري وایي خو مشهور نوم صحیح نوم یې هدى الساري دی هدى الساري کې د یو یو اعتراض جواب یې کړی دی چې کوم دارقطني په امام بخاري رحمة الله عليه باندې کړي اکثر اعتراضات چې دي هغه خو اسانيدو له متجه دي کلام يې په اسانيدو باندې کړی امام بخاري له وي وګوره دا حديث په فلاني صحيح سند باندې موجود دی تا په دې صحيح سند باندې ولې نه راړو دا فلانی ضعيف پکې دی د ده روايت دې ولې راړو وه دا خبره ذهن نشين کول پکار دي چې د ضعيف روايت هميشه د پاره کمزوری نه وي او د ثقه روايت هميشه د پاره صحيح نه وي امام بخاري رحمت الله عليه د بعضې ضعيفو نه په صحیح کې اخذ کړی دی، خو چې تپوس ترې شوی چې د فلاني روایت دی ولې راوړی؟ هغه وې چې زه د ده صحیح او ضعیف پېژنم، ما ترې مطالبه وکړه چې خپل کتابونه ماله راوباسه چې تا د استادانو نه لیکل کړي، نو کوم روایات یې چې ضعیف وو په هغې مې ورله کرښې راښکې، کوم چې صحیح وو نو هغه احادیث ما په خپل صحیح کې رانقل کړل، نو انتقا به یې کوله، د ضعیف د حدیث انتخاب به یې کولو چې کوم حدیث یې صحیح دی او کوم یې ضعیف دی، ځکه ان الکذوب قد یصدق. دروغجن هم کله رشا وایي نو دروغجنو نه خو یې احادیث نه دي راغستي خو چې کوم کې به خفت ضبط و لږ کلام به او د احادیثو کې به انتقا کوله نو امام ابن حجر رحمت الله علیه د امام دارقطنی د یو یو اعتراض نه جواب کړي او دا ویلي دي چې حق د امام بخاری سره دی صرف یو ځای کې په سند باندې کلام د دارقطنی معتبر دی په هغه ځای کې وایي، حق د دارقطني سره دی، په باقي اعتراضاتو کې حق د شیخینو سره خاص کر د امام بخاري رحمة الله علیه سره دی. دا مسله رانه لږه اوږده شوه معذرت غواړم خو خبره په دې کې وه چې تقدیم د بخاري څوک کوي نو د هغوی سره دا وجوه او دا علتونه دي څوک چې تقدیم د صحیح مسلم کوي نو هغوی څه علت ذکر کوي بعضې خدا د اصحیت د وجې نه اړواندې کړی دی چې دا صحیح دی د امام بخاری رحمت الله علیه د کتاب نه صحت په دې کې زیات دی خو دا مرجوح قول دی ابو علی النیسابوری رحمت الله علیه په دې باندې قول کړی دی خو اهل علم دا قبول کړی نه دی بعضې د جودت ترتیب او د حسن السیاغه د وجې نه د دې له افضلیت ورکړی چې امام مسلم رحمت الله علیه څنګه مقدمه ذکر کی بس بیا ورپسې نور خبرې نشته چې بسم الله ذکر کی بسم الله پسې بس احادیث او د احادیث ترتیب ډیر مزیدار ورکړی دی امام بخاری کله معلقات پکې وردن نه کوي کله د سلفو اقوال د شرح د حدیث د پاره د تفسیر د آیاتو د پاره او کله احادیث په تکرار سره ذکر کوي لس او شلو زینو کې کله یو حدیث ذکر کی ځکه دا غو مقصد دی دا غینه استنباط د مسائل فقهیو کوي نو د حدیث یو ټوټه په یو باب کې ذکر کی بل ټوټه په بل کې چې د بلې مسلې سره تعلق وي چې بلې سره وي په بل باب کې امام مسلم دا تکرار نه کوي نو د دې حسن ترتیب د وجنه بعض مسلم له افضلیت ورکړي که څوک د حسن ترتیب د وجنه ورکړي نو پاغي کې شک شک نشته چې د امام مسلم رحمت الله علیه ترتیب د امام بخاری رحمت الله علیه د ترتیب نه احسن دی ځکه د الفاظ په طرق احادیث په طرق سره ذکر کوي په الفاظ سره روایت بالمعنا نه کوي حتی چې په اسانیدو کې د الفاظ نه بدلی که استاد اخبرنا ویلی نو اخبرنا وای که استاد حدثنا ویلی نو هغه الفاظو کې د تبدیلی نه راولي او بل دا چې د مرفوع سره نور احادیث نه دي ذکر کړي امام بخاری رحمت الله علیه موقوفاتم کله ذکر کوي امام مسلم صرف مرفوع روایت ذکر کوي د خطبه نه پس سمدستي احادیث ذکر کوي نو د دې وجه نه که تقدیم ورکړي شي بیا په دې کې شک نشته بل مسله چې آیا بخاری او مسلم په خپل صحیحینو کې د صحیح احادیثو استیعاب کړي کنه ټول صحیح احادیث په دې دوو کتابونو کې راجمع کړي کنه د دې نه بارم صحیح شته نو اهل علم د دې جواب دا ذکر کوي چې د استيعاب د صحیح احادیث نه دی کړی نه دا شرط دی په ځان باندې لازم کړی چې موږ به صحیح احادیث را جمع کوو او هغه به ټول په یو کتاب کې راړو نه د دین په دې باندې سنس او کلمه راغلی ده بلکې د صحیح نه بارم دی د احادیث تصحیح کړي تاریخ کبیر چې وګوري د امام بخاری په هغه کې د احادیثو تصحیح کوي هغه احادیث په صحیح کې نشته بل د دې اقوال هم دي امام بخاری رحمت الله علیه وی ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح وترکت من الصحاح لحال الطول ما چې کم په خپل کتاب جامع کې احادیث راوړي دا خو صحیح دي زما په نیز باندې خو نور مم ډیر صحیح احادیث پریخي دي د دې وجنه چې کتاب برانه وګت شي او په یو لفظ کښتې داسې راغلي چې ما ترکت من الصحیح اکثر کم چې مې پریخي دي اخو ډیر دي د صحیح حدیثو نه دارنګ امام بخاری رحمت الله امام مسلم رحمت الله علیه ویلي ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا انما وضعت ما اجمع عليه کم احادیث چې ما په دې خپل کتاب صحیح کې ذکر کړی دي نو دا ټول صحیح نه دي د دینه باروم صحیح شته خو ما په دې کتاب کې هغه حدیث وروړي چې په هغه باندې اجماع د اهل علم ده د دې اجمعو اهل علم دوه جوابات هم کړي چې څنګه اجماع د اهل علم د پدی باندې نو ابن صلاح رحمت الله علیه وی د دین مراد دا دی ما اجمع علیه من شرائط الصحیح د صحیح په شرایط باندې چې کوم اجماع د 15 شرطونه پکې دي نو ځکه کوم حدیث راړم نو هغه 15 شرطونه به د دې په اسانیدو کې موجود وي او یا د اجماع نه مراد دا ده چې ثقات ثقات به پاغي باندې اتفاق کړي مخالفت به پکې نه بعض اهل علم دا ذکر کړی دي چې د اجماع نه مراد د اجماع د سلورو امامانو ده امام احمد ابن معین عثمان ابن ابي شيبه سعيد ابن منصور چې دغه سلور امامان دی یو حدیث په صحت متفق شوی ما بروړي نو دا اهل علم د د قول توجيهات او دغه کړی دي تفسیر کړه چې ما اجمعوا عليه دارنګ امام بخاری رحمت الله علیه د لکونو احادیثو نه د خپل صحیح انتقا او انتخاب کړی دی امام بخاری به فرمایل صنفت الصحیح من 600 الف حدیث ما د شپږو لاس لاکو احادیثو نه دا صحیح جوړ کړی دی دا دومره لکونه تعداد چې اهل علم ذکر کوي نو دا مختلف اسانید ذکر کوي په دې کې فتوی د صحابه کرامو ذکر کوي د تابعین فتاوی ذکر کوي ورنه د معاصرین اهل علم مشایخ اهل فن داوي چې د مرفوع روایاتو دومره تعداد نه جوړیږي چې تکرار تینه لرکې تعدد د اسانیدو تینه لرکې نو د باره هزار نه راواخلې تر پندره هزار پورې متون د مرفوع احادیثو جوړیږي دا د امام احمد رحمت الله علیه بارکه چې راځي چې د لسو لاکو احادیثو حافظو نو هغه په اعتبار د تعدد الاسانید سره دی یو حدیث چې په 1500 سندونو راغلی محدثین دی له 1500 حدیث وي یو ورله نه وي او په دغه احادیثو کې دی د صحابه کرامو موقوفات هم شماري مقاطیع فتاوی د تابعین هم په دی کی شماری دی لم دی حدیث وایی نو په دی اعتبار سره دومره غټ غټ عددونه ذکر کړی نو امام بخاری رحمته الله علیه وایی چی د شپږو لاکو نه ما انتخاب د دی کړی دی یو روایت د امام بخاری نه داسی راغلی چی ما له یو لاک صحیح احادیث یاد او دوه لاک را له ضعیف یاد د هغی نه می دا انتخاب وکړو اهل علمو به د ضعیف ډیر اهتمام کولو خواږه به هله پېژنې چې تراخه دې لیدلي وي، چې تریخ نه پېژنې خوږ به څنګه وپېژنې، ضعیف چې ته وپېژنې نو د هغې نه پس به صحیح پېژنې. ابن الاخرم رحمت الله علیه ذکر کړي محمد ابن یعقوب النسابوری چې دا په 344 کې وفات دی امام متقن محدث د نسابور د د صحیحین مبارک ویل دی یو قول کړه وی لم یفتهما الا القلیل د دین صحیح احادیث نه دی فوت شوی مګر لږ مقدار کې نو دا دومره لوی محدث دی دا خبره کوي د ده د قول څه مطلب دی یو طرف له امام بخاري وایي چې ما له دومره لکونه احادیث یادو د هغې نه ما انتخاب د دې لږو احادیثو کړی پنځه زره حدیث مې ترېنه جوړ کړي دي او ابن الاخرم وایي چې نه لم يفتهما الا القليل امام بخاري وایي ډېر رانه پاتې دی وایي لږ رانه پاتې دي نو د ده څه مطلب دی چې د شیخینو نه احادیث صحیحه لږ پاتې دي اهل علم دا قول خوښ کړی نه دی په ده باندې رد کړی دی او بعضې د ده دا کلام په دې باندې حمل کړی چې د دی نه نه دي فوت شوي مګر لږ اصح الصحیح کوم چې په صحیح کې اعلی مرتبې واله دي نو هغه د دی نه ډېر لږ پاتې شوي دي په صحیح کې چې کومه اعلی مرتبه ده هغه دې دواړو را جمع کړي دي او ابن حجر رحمت الله علیه دې سره دا قید لګول چې د ابن الاخرم مراد دا دی چې د شیخینو نه احادیث الاحکام ډېر لږ پاتې دي کم احادیث چې د احکام سره متعلق دي نو اکثر شیخینو ذکر کړي ډېر لږ تنه پاتې دي چې هغه د دیني ذکر کړي د صحیح بخاری او د صحیح مسلم د احادیثو تعداد څومره دی بالمکرر او بغیر المکرر نو ابن صلاح رحمت الله علیه ذکر کړي چې بالمکرر د بخاری د احادیثو تعداد دی 7275 او ابن حجر رحمت الله علیه د دې تعداد بالمکرر ذکر کړي 9082 دا اختلاف چې په دې تعداد کې راځي نو دا نسخې مختلفې وي بعضی سره به یو نسخه وه نو هغه عدد راغسته بعضی سره بل نسخه بل په مختلفو روایتو باندې دا کتابونه د دغه اهل علم او ائمه نه راغلي نو بعضی روایتو کې به احادیث ډیر وو بعضی کې به نقص او کمی وو دارنګ بدون المکرر چې دی ابن صلاح رحمت الله علیه سلور زره ذکر کړي او ابن حجر رحمت الله علیه په دې کې اختلاف دی درې ځایونو کې د دې وضاحت او تفسیر کوي فتح الباری کې په یو ځای کې ذکر کړي دي چې بلا تکرار د بخاری احادیث 2513 دي په بل ځای کې وایي چې 2761 دي او په دریم ځای کې وایي چې 2623 دي د امام مسلم رحمت الله علیه احادیث بالمکرر دولس زره دي لکه احمد ابن سلمه ویلي دي او مشهور محدث الميانيشي یا الميانيجي هغه وایي چې تعداد یې 8000 د د تعداد په بخاری باندې د دې وجې نه سیوا دی چې کثرت طرق سره احادیث راړي یو حدیث په مختلفو اسانیدو باندې او بدون المکرر امام نووي ذکر کړی دی چې د مسلم د احادیثو تعداد د سلور زره کومه طبعه د محمد فواد عبدالباقي چې ده او طبعه د زهير الناصر نو په هغې کې 3033 عدد راغلی دی مزان د حدیث صحیح بسی چې کوم د صحیحینو نه سیوا دي صحیحین واخو صحیح دي اتفاق د اهل علم ذکر شو چې تلقی د امت بالقبول ورله حاصل ده خو خارج الصحیحین زائد علی الصحیحین مزان د صحیح حدیث څه شي دي نو مزان د صحیح حدیث هغه کتابونه دي چې د هغې مؤلفینو په ځان باندې دا شرط لګولی چې صحیح احادیث براړو لکه صحیح د ابن خزیمه هغه شرط لګولی چې صحیح روایات براړم صحیح د ابن حبان مستدرک د حاکم دارنګ مستخرجات علی الصحیحین مستخرج دی لوی رستو به وضاحت راشي چې د بل حدیث په خپل سند باندې ذکر کړي د امام بخاری یو حدیث دی او زه لګیا شم په خپل سند ذکر کوم دغه حدیث د امام بخاری د شیخ یا د شیخ او شیخ سره پاغي کې یو ځای شم نو مستخرجات چې کوم لیکل شوی دي دارنګي کتب السنن چې پاغي کې دا نص راغلی اهل علم ویلي چې دا حدیث صحیح دی یا د دین علاوه چې اهل علم پاغي باندې قول کړی چې دا حدیث صحیح دی بهر حال چې شروط د صحت په کوم اسناد کې متوفر شول نو په هغه باندې به حکم لګي چې دا حدیث صحیح دی ابن صلاح رحمت الله علیه یو مسله په مقدمه کې ذکر کړي هغه دا ده چې تصحیح او تحسین په اعصار متأخره کې دا یعنی جایز ده که جایز نه ده په دې وروستو زمانو کې متاخرینو له دا اختیار څه چې دی د تصحیح د یو حدیث وکړي یا تضعیف دی وکړي نو د ابن صلاح رحمت الله علیه په دې کې انفرادي یو رایه ده چې اهل علم غرت کړې ده هغه دا ده چې ابن صلاح رحمت الله علیه وی په اعصار متاخرو کې تحسین او تحسین تصحیح او تحسین دا ممنوع دی جایز نه دی وجه څه ذکر کوي ځکه وایي د متأخرینو په دې اسانیدو کې خلل راځي هیڅ یو اسناد د اسانیدو د متأخرینو نه نشته مګر پاغي کې به د اعتماد په کتاب باندې کړی ځکه متأخرینو سره حافظه نشته اتقان نشته ټول اعتماد په کتاب دی نو په کتاب کې خلل راځي نو د دې وجنه د دای چې کم تصحیح او تضعیف د معتمد نه دی اهل علمو دا قول رد کړی دی چې صحیح خبره دا ده چې په چا کې دا اهلیت وي په دا او دا معرفت پکې وي چې صحیح او ضعیف دا غي قواعد پیژني نو د تصحیح او د تضعیف اهل چې وي دا کول شي ابن صلاح رحمت الله علیه چې کوم دلیل ذکر کړي نو دا کافی نه دی ځکه مخکې مونږ وی چې د ضبط دوه قسمونه دي یا ضبط الكتاب یا ضبط الصدر نو که کتاب کې یو سړی خپل اسناد محفوظ کړي خامخاطب هغه په دې باندې لازم کې چې ته مال د خپل حافظې نه حدیث وایا او دویم دا چې کله نه تدوین د احادیث په مؤلفاتو کې شوی نو د متأخرین او اسانید لبیا سه اعتبار نه دی پاتې زما سند تر امام بخاری پورې راواله پدې کې ک کذابین او وزاعین وی دا د حدیث صحت او ضعف لس نقصان نه ور کوي د امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب باندې اعتماد ده بالتوثیق موږ لرا رسیدل چې دای کتاب ده سند به کوم معتبر وي د مصنف نه راواخلې تر نبي صلی الله علیه وسلم پورې د مصنف نه زما ترمنځ چې کوم سند دی د متأخرین او معاصرین ترمنځ چې کوم سندونه دي په دې باندې صحت او ضعف د حدیث موقوف نه دی نو ابن صلاح رحمت الله علیه لمون اهل علم دا جواب ورکړل چې تکم اعتراض کې چې اسانید متأخرینو کې خلل دی نو دی له خو اعتبار نشته صحت او ضعف په دی ولاړ نه دی صحت او ضعف د مؤلفینو په اسانید باندې موقوف دی نو لهذا معتمد قول دا دی چې چا کې اهلیت وي نو هغه تصحیح او تضعیف د احادیثو د هغې په شرطونو باندې کولی شي بله مسله چې څوک عمل او احتجاج په یو حدیث باندې کوي نو د یو نسخې او د یو کتاب نه چې راواخلي دا کافي دي که نه د کتاب به مختلفې نسخې دی پیدا کوي چې دا فلانې مخطوط دی فلانې دی نو اهل علم ذکر کړي چې راجح قول دا چې په دې کې اکتفا په یو نسخه باندې کافی ده خو چې معتمده نسخه وي پاغه کې خلل نقص او زیادت نه وي پاغه کې چې یو حدیث وکته شو صحت د اسناد داغي صحیح وي اسناد داغي حسن وي نو قابل د عمل دی قابل د حجت دی هذا والله تعالى اعلم